یا الله خاص تا عبادت کو او خاص تا نه امداد غواړو ډېرې صیغې هغه وې د غایب الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین نو دې کې به څه حکمت وي نو دلته پکې حکمت او فایده دا ده چې مشهوره قاعده ده تقدیم ما حقه التأخير يفيد الحصر والاختصاص هغه شی چې دا غي حق او مرتبه رسوي او ته مخکې ذکر کې هغه حصر او دارنګي تخصیص پیدا کوي نو دلته دوه تخصیصات شو یو دا کم مفعول مخکې شو ایاک نعبد یعنی نعبدک پکار و ایاک نستعين نستعينک پکار نو چې دا مفعول مفعول کای کای مقدم کړ یو تخصیص دا دی بل په لفظ د ایاک تخصیص دی نو دوه تخصیصات دي دا وجه ده چې ابن عباس رضی الله عنهما معنی کوي نعبدک ولا نعبد غيرك ونخصك بالعبادة نعبدك ولا نعبد غيرك یا الله مون خاص تا عبادت کو استانو بغیر د هیڅ عبادت نکو آیت نمبر 22 دویشتم له وګورئ دا لغوي معنی قران کې شته سورۃ الشعراء آیت نمبر 22 دویشتم د دې ټکی معنی دا غلامان دارنګ سورته مومنون وګورئ آیت نمبر 47 وصل وختم اتلسم سپارا سپارا تلسم او آیت نمبر دے 47 وصل وختم آیا مون تصدیق کو دا غي دو بندگانو چې هغه زمون په شان بندگان دي د ویون پیغمبران ولا که زمون په شان دولا سو دوخ پینو سر پیغمبران شو وقومهما لنا عابدون او قوم د دې دواړو زمونږ د پاره غلامان دي یا تابعدار دي اوس دا معنی نه چې زمونږ عبادت کوونکي درې معنا د عبادت اطاع تابعداري لکه سورۃ یاسین شپږم آیات کې راځي چې لا تعبد الشیطان د شیطان عبادت مکوئ نو شیطان له دنیا کې هیڅ عبادت نه کوي نو الله د عبادت معنی د چې الله توتی او شیطان د شیطان تابعداري مکوای ولې چې کومه وسوسه ته شیطان اچي کوم حکم د ته شیطان اچي و یو تکې نو هغه ته ویل کېږي سچې دا غي تابعداري لا تعبد الشیطان دا تابعداري مکوای دا چې کله د سمع يسمع باب ناراضي عبد يعبد سورته زخرف کې دا معنی مراد کې دی شي آیت 81 کې لګو ګورئ هلته به ډېرې توجیهګانې بیا کو که په ژوند ژوند دی ان شاء الله اغلی کلی دی وهی تلتئمو من ثلاثه اشیاء عبادت د درې اشیاء نه جوړ دی یو د محبت الحب دویم د الخوف او دریم د الرجا چې دا درې واړه یو ځای شي نو د دینه چې کم شی جوړیږي هغه ته عبادت او دا درې واړه بیا په دوه دوه قسمه دي حب په دوه قسمه دي یو ما تحت الاسباب دویم ما فوق الاسباب یو انسان مالدار دی خیسته دی اخلاق والا دی تو سره مینه ساتي صحیح ده دا شرک نه دی عبادت دی خود اولوحیت مینه چې سره ساتي نو دا بیا شرک راځي دارنګه تش محبت یوازې نه چې دې سره خوف هم مرګري کې او دې سره رجا هم مرګري شي بیا خوف هم دوه قسمه دی یو بغیر د ظاهری اشو دارنګي رجا هم دوه قسمه ده یو سړی دی چې مالدار دی او ښه سړی دی خلکو سره تعاون کوي ته ته تمه کې نو ګناه خو نه ده یو دای چې بغیر د ظاهری اسباب هغه سم نه لري او ته ته نه کې مان اسباب سره داسې نشته نو دا صرف د الله نه پکار ده نو دا درې واړه چې یو ځای شي محبت خوف او رجا نو دا د عبادت دا غي بدا سی ویل لکه کټ د درې اشیاء نه جوړ دی یو په کټ کې خپې دویم بازوګان او دریم څو پکې پټه لګي څو تار لګي څو ګون لګي دا غپون بیا چې عام طور نو ګوره تش خو ته څو کټ نه وای تش بازوګان ته څو کټ نه وای تش ګون ته کټ نه وای او چې دا درې واړه خپل کې یو شي نو دا غي نه سجو شي د هغې نه چې دی نو کټ جوړ شي نو دغه شان دا درې واړه چې یو ځای شي محبت او دارنګې چې دی نو تما او خوف نو دا درې واړه چې یو ځای شي نو دې ته ویل کېږي بیا عبادت او قرآن دا درې واړه یو ځای ذکر کړي کوم ځای کې دي تو ګوره سورته بنی اسرائیل نو یبتغون الی ربهم الوسیله پس باندې په هر هغه شی باندې عمل کول دا سبب د قرب د الله دې چې کم شر الله په کې والله پر رضای نو دې کې محبت ته اشاره ده ایهم اقرب چې کم یو په دای کې ډېر نږدې ده ځکه خلک هغه چاته ځان نږدې کوي چې څوک یې خوښ چې دا د نیکانو خلکو کار دی چې رب سره بینم کوي دا غنه تمام کوي دا غنه عذاب نه یریږي صحیح شو دا سړي روزینو کې دی بیا نو دا درې واړه چې یو ځای شي د د دین چې کوم عقیده جوړیږي کوم عمل کیږي هغه ته وایي عبادت دارنګه د علامه ابن قیم سے کتاب د مدارج السالکین خدا عبارت غره په مدارج السالکین کې نشتا دا د مدارج السالکین په حاشیه باندې ده او چون کې مدارج السالکین دا غم مکتبو شایع کړي ده کنه دا هغه مدارج السالکین چې کم د مکتبه مصری چاپ دی دا غي په حاشیه باندې دا ملاو شي بار باندې نه ال تاغلی کی دا غي په حاشیه هي عبارت عن الاعتقاد والشعور بأن للمعبود سلطة غيبية هر دعا او ثنا او تعظیم چې د دې عقیدې نه هغه پیدا کیږي نو هغه به سي هغه به عبادت هر سبانه به سړی مشرکم نه جوړي او هر سبا چې دنو پدام نه وي چې دا چې د مینې نه منګه کوو ډیر خلک د مینې نه په شرک مبتلا شوی او په بدعاتو کې مبتلا شوی علامه ابن قیم سیب لیکلی دی والعبادت تجتمع اصلین عبادت چې کوم دین دوا اصلونه جمع کین دا په کې لازمی غایت الحب بغایت الذل انتهایی مینا سره د انتهایی ځان ذلیل کول او غیر دا خان بدایع التفسیر کې لیکلی نو ایا کنا عبدو الله مونږه عاجزی صرف تا تکو ځان تا ته ذلیل کو عبادت صرف ستا کو الله ستانه بغیر د هیڅ چا عبادت نکو ګورئ ایا کنا عبدو شیخ القرآن رحمت الله علیه لیکلی په سمت الدرر کې وای وقد انتهى الى هاتين الكلمتين شرائع الانبیاء علیهم الصلاۃ والسلام دې دو کلمو ته د تمام انبیاء او شریعتونه هغه منتهی رسیدلی معنی په دې ختم وسر الكتب الالهیه او دې دوه کلمو ته د هغه آسمانیو کتابونو د الهی کتابونو اغراض اگر رسیدل او مان دغه دوه دغه مقصد وحکمت ارسال الرسل او دغه دواړه کلمې چې د یو الله عبادت او د یو الله امداد وختل د انبیانو د لېګلو حکمت هم دغه بیا غډیر بحث په دې جملو باندې کړی دی سمت الدرر کې چون کې موږ خو به وایو چې نن به ان شاء الله دا صورت بس کوو کنه خلاصي کې خود دې تفسیر نه نو موږ به دومره خبره کوو چې نن کنټرول شي صرف دومره واوري حقونه چې د نو عبادت دی ته وي چې د الله حق الله لور کې عبادت دی او الله حق دی حدیث د معاذ رضی الله عنه تاسو ته یاد دی چې نبی علیہ السلام ته ویلا معاذ تا ته پته ده چې صد الله حق دی په بندا او سچ کم نه د بندا حق دی په الله هغه ویل الله او رسول والا نبی علیہ السلام ته حق الله علی العباد نو دا الله حق به الله لا ورکه د بنده حق به بنده لا علامه ابن قیم رحمت الله علیه په دې القصیده النونیه کې لیکلي دي چې ګوره دا الله خپل حق دی او د بنده خپل دی عبادت دا دی چې الله له دغه حق ورکړي دا ما سره صفحه ده د القصیده النونیه 192 او مکتبه د دې کتاب مکتبه دار الکتب ذکر صفحاتو کې بیا فرق نه دار د دې مکتبه چاپ لکه څنګه چې مشرک او نصرانی کوي کلا ولم نغل العلو كما نهى عنه الرسول مخافه الكفران چرم دا سندا منګه دا سه غلو او چتواله د نبی په شان کې نه کو چې هغه دومره اوچت کو چې د خدای درجه ته ورسو څنګه چې رسول الله سلام دا غنه منع کړی دا سه نه چې سړی کوپر کې مبتلا نشي چې الله ته به سجده کې نو بل چاته به نه کې حتی چې رسول تم ناروا ده شرک دی نو ولی سه تک تم نه جایز دارنګي منخت بم دی یو الله پنوم ورکې نو قسم بم دی یو الله پنوم باندې کې او دارنګي چې بنده د ګنا نه توبه وباسي نو توبه بم یو الله ته وباسي وکذا التوکل والانابه والتقى فتوکل علی الله او دارنګ نابت بم الله ته کې را ګرځیدل او یرا بم د الله نه کې تم بم دا نه کې د ګنا نه بزان داغه د رضا د پاره بچ کې تقوا ګنا نه ځان بچ کول او دارنګ یو خشیت الرحمن یرا بم د رحمان بادشاہ نه کې مینا چې دا او ایمان چې دی او تصدیق چې دی نو دا یو پورې خاص نه دی بلکې دا دواړه شریک حقونه دي خو الله باندې ایمان بلا را لې راوړې نو داسي چې دا زمون رب دې الٰه دې حاجت روا دې پر رسول به ایمان راوړې چې دا زمون پیغمبر دې الله را لېګل داسي به وي ها ایمان او دارنګ مینا تصدیق دا د الله او د الله رسول په منځ کې شریک دي خدا د الله سره مینا په جدا طریقه د رسول سره جدا د الله باندې ایمان یو شان پر رسول بل شان الله تصدیق یو شان د رسول بل شان هذه تفاصيل الحقوق ثلاثه لا تجهلوها يا اولي العدوان دا درې واړه حقونه دي د الله حق د بنده حق او د رسول حق الله انسان او پیره د خپل عبادت د پاره پیدا کړ اول ته به توجیهات تو چیر ډیر خلک یې خو نه کې دې سره پیدا کړی اگر علمی خبرې بالته بل عبادت چې ده ستانه مخکې مونږ هیڅ یو رسول نه دی لېږلی نبی مګر هغه ته مونږ دا وحي کړې ده انه لا اله الا انا فاعبدون چې شان د دې رشته بل لایق د عبادت مګر یو زین یوازې زما عبادت کوي الله وي نو ګور و ما ارسلنا من قبلک من رسول کی ټول را ټول پیغمبرانو ته دا وحی شوی چې لا اله الا انا فاعبدون په تحقیق سره لګلو موږ پاره یو امت کې یو یو رسول سره په دې خبره چې دی یو الله عبادت وکړي او ځان بچ کې د عبادت غیر الله نه نو دا په امت کې او که تفصیل بیا ګوري انفرادي نو سورۃ الاعراف د انبیاء واقعات ګورا سورۃ الهود کې سورت هود کې د انبیا واقعات ګوره هر نبی وی چې یا قوم عبد الله ما لکم من اله غیره یا قوم عبد الله ما لکم من اله غیره دا تا تخی چې د هر د نبی دعوت خلاصه سوا یا قوم عبد الله نبی علیہ السلام و یا ایها الناس عبدوا ربکم الذی خلقکم سورۃ بقرہ دا د نبی دعوت وکړه دا د میاشتو مزل په لږ شپه لږ وخت کې کړی دی او بیا اسمانونو ته هغه سورته نجم نه معلومیږي نو الته ګوره د معراج واقعا لویه معجزه ده لیکن نبی ته الله عبد وی چې ګوره ک نبی ته هر څومره عظیمه معجزه ورکړې شي خو الہ نه بیا هم سره عبد دی شان دا دې کله چې به ودرې د بنده د الله چې را مدد کو به الله لرا یعنی دعوت به ورکوا د طرف ته یو مان په کې دا ده کادو یکونون علیه لبدا قریب دې چې شوه پاغه باندې را غوند را پند د وحلو د پاره وجلو د پاره یا داغه د بیان د اوریدو د پاره نو ګوره قران کې الله نبی ته عبد وایي پرشتو ته الله عباد ویلي بل عباد مکرمون بلکې دې زمون بندگان دې عزتمن کړی شوی سورته انبیاء 26 کې او داوی چې پرشتي زما د عبادت نه انکار نه کوي لا یستكبرون عن عبادت زما د عبادت نه ځان غټ نه ګڼي نو دا معلومه شو چې پرشتي متصف دي په لفظ د په عنوان د عبادت چې د الله عبادت کوي انبیا د الله عبادت کوي دعوت د الله عبادت لور کوي تمام آسماني کتابونو کې د الله د دعوت اعلان دی او دعوت دی او د انسانانو او د پیریانو د پیدایش مقصد او خلاصوم د یو الله عبادت دی نو دا ډیر اصل شی لہذا چې کوم شی ډیر قیمتي کنا نو شیطان کوشش کوي چې تا په دې کې خطا کی لږ زتا ته وایم عبادت د پاره لازمی خبرې سړي یو خبره علامہ ابن قیم رحمت الله علیه هغه کړی دا چې دا داغه تفسیر دی تفسیر بدائع التفسیر په تفسیر د سورته فاتحه باندې دی وی چې عبادت د دې لپاره د دوه اصول لحاظ انتهایی ضروری دی 48 صفحه کې دی لیکي دی وی احدهما متابعه الرسول صلی الله علیه وسلم والثاني الاخلاص للمعبود په عبادت کې دې خبر لحاظ ضرور ساتي یو هغه اصل عظیم دا دی چې المتابعه الرسول صلی الله علیه وسلم چې بنده عبادت به ال قبولي چې دې په کې د پیغمبر علی السلام سره کوي تابعداري کوي دویم دا دی چې الاخلاص للمعبود عبادت به الله قبول چې خالص د الله لپاره وي کدی دوړو کې یو شرط نو مخپنه شي دا عبادت عبادت نشو دا عبادت الله ته منظور نه لري نو بیا په دې تفریق کوي او دې دي کې فهذا تحقیق ایا کنابود دا تحقیق دی یا کنا بدو دی او تفریق پیدا کی چې والناس منقسمون بحسب هذین الاصلین اذا الى اربعه اقسام د دې دوه اصول په بنا خلق چې دینو څلور قسمونو ته تقسیم دیو اهل الاخلاص للمعبود والمتابعه هغه خوش نصیب خلق دي چې هغه کې اخلاص هم دی چې سه عبادت کوي نو خالص الله لکه د خپل معبود سره مخلص دي او دوی پکې متابعت د پیغمبر علی السلام هم دی وهم اهل ایاک نعبد حقیقتا دغه خلق د ایاک نعبد صحیح اهل دي په حقیقت کې خان د دې عبادت الله ته قبول لې څه مطلب او کچاله څه شی ورکې نو چې هغه د نوم د پاره نه د رب د رضا د پاره چانه څه شی منې کې نو چې هغه د رب د پاره چا سره مینه کې چې هغه د الله رضا د پاره بغض کې نو چې هغه د الله رضا د پاره وی خلاصه دار چې فمعاملتهم ظاهرا وباطنا لوجه الله وحده د دې معاملات ظاهری ده او باطنی ده خاص د الله رضا ده پاره خان لا یریدون بذالک من الناس جزاء ولا شکورا نه دا مطلب دی چې خلک به سرا کی بدلی نه دا مطلب دی چې څوک هم تعریفونه او صفاتونه کی لګیا دي دا خلک نه سب وګړي ولا ابتغاء الجاه عندهم نو مرتبه د خلکو په ذهن کې ځان له جوړی چې ګره زما مرتبه اوچته شي ولا طلب المحمدا نه دا مقصد چې ګنې زما د سوک صفاتونو کې والمنزلت فی قلوبهم نه دا مقصد چې ګنې زما د دې پزله کې یو مرتبه جوړ شي ولا حربا من ذمهم نه دا وی چې ګنې د خلکو مزمت نه یریږي نو زکه نه نه ټول توجه چاته دا راته وای بل عد الناس بمنزله اصحاب القبور الله اکبر مړه د خلکو ته د سخکاری لکه مړی مقبره کې اسه سوچ وکړئ کنه مقبره کې چې څوک سکه نه د مړ د یاري نه کوي کدرب د یاري نه هغه ته پته ده چې دا مړ نه ماته خویلی شي نه بد خدا ګناه کوکم نو الله ورنه ناراض شي د خلکو ته توجه نه کوي رب ته توجه ده دی دی عقیده دار چې دا خلق لا یملکون لهم نظرا ولا نفعا ولا موتا ولا حیاتا ولا نشورا خو ډیرو کو باسي بیا کړی دی کنه نو یو خدا شو چې ستا مقصد بل الہیت دویم د دین بعد وکذالک اعمالهم كلها وعباداتهم موافقه لامر الله دا متابعت شو ها چې څومره اعمال کوي او څومره عبادتونه کوي نو دا به د الله د حکم مطابق ولما يحبه ويرضى دا غي طریقې موافق چې الله خو خي او الله پر رضا کیږي وهذا هو العمل الذي لا يقبل الله من عامل سوا دا عمل دی چې الله دا عمل کوون کې عمل د دینه سوا بل نه قبلې وهو الذي بلا عباده بالموت والحیات لاجله دا غدې چې الله په خپل بندگانو امتحان کړي د مرګ او د ژوند د دې د وجنه الذي خلق الموت والحیات ليبلوکم ايکم احسن عملا الله غزاد دې چې مرګ او ژوند پیدا کړي دې لپاره چې پتا سو امتحان کی چې کم یو تاسو کې خيستا عمل والا دی صحیح شو به ډیرو غد باس پدې کړي دي نو دې اخر کې بیا لیکي دا بلری هلو هلو کار وکړي د اخر کې بیا لیکي وای و اذا كان العمل ثوابا ولم يكن خالصا لم يقبل کله چې عمل دلی کې ان العمل اذا كان خالصا ولم يكن ثوابا لم يقبل کله چې عمل خالص ته الله د پاره صحیح ده خو چې کله د نبی په طریقه نه یا د قران موافق نه نو دا نه قبلي و اذا کان صوابا کله چې یو عمل 100% د قران او د سنت موافق دی ولم یکن خالصا الته پکې لایت نشتا دا الله رضا نشته لم یقبل بیا نه قبلي صحیح شو الا بقبلیږي چې حتا یکون خالصا او ثواب الا بقبلیږي چې خالص د الله د پاره او په طریقه د شریعت حقي والخالص ما كان لله والثواب ما كان على السنه بس خبر خلاص خالص هغه عمل ته وی چې خالص الله د پاره او ثواب څه ته وی چې هغه د شریعت موافق د سنت مطابق د قران موافق دي ته ثواب وی نو یو خبره ذهن کې کینوا چې عبادت خو کې خو کدی دو کې پکې یو شرط نو خپه نشي بس دا عادت شو خدا عبادت نشو اول خو دې منګه سوچو چې منګه عادت کو که منګه عبادت کو ډیر خلک غره عادت کوي لکه څوک د نسوار عادت دي څوک د سیګریټ عادت دي څوک د چای عادت دي څوک پکې د دې تسبو عادت صوبه پکې د ذکر او د فکر عادت د قران د تلاوت دا یو عادت شو نشه شو انسان للهیت چې کې نو دا دوه خبرې به ضرور ساتي یو د الله رضا خلق ته بزان نشو کې او دیم اتباع د شریعت کدا خلق ټول په یو طرف شي شری خو ته د شریعت پابند دي دا بنوي چې دا خلق بسوي تا مخ کې اور خلق بداسه وګڼل کمړه مړی نه څوک حیا نه کوي دا یو خبره دویم القسم الثانی اوس دا خطرناک دلیل مل لا اخلاص له ولا متابعت او ته ته بیا سوچ کاوه تر خپل معاشره کې دویم قسم هغه عابدان دي چې عبادت خو کوي ځان په وجه خو نه په عبادت کې اخلاص تا چې الله رضا کې دا الله رضا نه ده مراد او نه په عبادت کې اتباع د قران او د سنت شته دواړه پکې مفقود دي فليس عمله موافقا للشرع ولا هو خالصا للمعبود نه عمل د شریعت موافق دی نه خالص د معبود د پاره دی مثال به څنګه ک اعمال المتزینین للناس استغفر الله لکه دا خلق اعمال چې د خپل ځان خلقو ته خسته کار کوي خان المرائین لهم خلقو ته خپل عمل خي بما لم يشرعه الله ورسوله او هغه عمل ته خي چې نه الله جائز کړی دا الله رسول چې الله په هغه خلکو دا ګمان مکوا چې په دې خوشاله دي چې کوم عمل یې کړی دی او یې څور کړی وي او دا خو خی چې د دې صفاتونه وشي په هغه چې دې نیکی نه د کړو ځان له پینوم کوي الله وی دا ګمان په مکو چې دې بد عذاب نه خلاص شي بلکې دې له بدرناک عذاب یفرحون نو سمانا یفرحون بما اتو من البدعه والضلاله والشرك استغفر الله په دې خوشحالي کې چې بدعات شروع کړي دي او غیبانه مناظره هم کوي او پالي مباهله هم کوي او پای جګړه هم کوي د گمراهي خبرې کوي د شرک خبرې کوي ويحبون ان يحمدوا باتباع السنه والاخلاص امین اداره چې د دې صفاتو شي چې دا خو صحیح اهل سنت والجماعت دي او دا خو ډیر صحیح عمل کوي نو الله وی نو مونږ به په خلک وتړي خدا سوچ مکو چې ما به عذاب نه بچ کی دی له الله درنا عذاب ورکړي الله اکبر ځکه لکه دې خبرو ته سوچ کې لار شمه نو دا ډېر د غور خبرې دي ښا چې ته دا عمل چاله کې په کوم نیت کې دریم نمبر من هو مخلص فی اعماله والمنتسبین الی طریق الزهد والفقر هغه خلک چې ځان زهد ته منسوب کوي او احتیاج او فقر ته مړ هو او کل من عبد الله بغیر امره هر هغه سړی چې د الله عبادت کوي خالص الله لکې خدا الله د حکم خلاف داغه د حکم نه بغیر واعتقده قربتن الی الله لکه بعض خلک چې دا ګمان کوي چې شپېلی ووا تاڼې ووا غډېګا او ډېر غټ ثواب به شوی خان خولې خولې شوې سم لکه تا به ډېر ثواب حاصل شوی پراتې په شپو شپو په میاشتو میاشتو وې څه کوو مونږه تصوف کوو دا کم تصوف دی خان خیال لري په ګډاګانو الله خوشاله په ډورکو په تورو الله خوشاله نو دا خلک دي چې الله رضا کوي خو پس شي رضا کوي په هغه شي چې د شریعت نه ثابت نه دي نو اس هندوس کړه خدای ناراض هندوانو موږ مونږه الله رضا کوو سکانو موږ مونږه الله رضا کوو نو رضا بشي مقصد د الله رضا نه خو چې پس شي رضا کوي هغه خراب دی څه به سره وکړي دریم شو سلورم من اعماله على متابعه الامر کار بالکل د سنت موافق دی 100% لیکن نه حال غیر الله لیکن هغه د الله د رضا د پاره نه دی د غیر الله د پاره دی کطاعت المرائین لکه هغه خلک چې د الله طاعت کوي خریاکاری کوي وکر رجل یقاتل ریاء وحمیه وشجاعا لکه جهاد نه بل بهتر عمل شته اوس مجاهد جهاد لتل لري ډیر پاره چې خلک وي دومره زړور وکنه چې ظالم شو ګولې نه چې تمخ نه دی اړولې داسې بهادر او داسې غیرتیو داسې داسې نه درلت لکه دا خبر رالی خالص جهاد لتل د شریعت حکم مطابق کار کوي لیکن ثواب ول الله خو په عمل فیصله کوي انما الاعمال بالنیات والبخاری والحدیث الله دار بندل بدل راغه د نیت مطابق ور کوي دارنګي ويحج ليقال حج روان دي دل نه دي چې زمان الله را خلق وای چې لکونه پیسې وسره دی او د ظالم دې په حج نه کوي خلک خبرې کوي را پورې وایي نو تا حج دقه لو که چې نوم دی وشي دارنګ و یقرأ القرآن لیقال الله قرآن دی لوي کنه چې بس خلک وایي چې او د خو ناشنا کار وکړي ويقرأ القرآن ليقال قرآن لولي دې د پاره چې د تویل شي چې دا خو ډیر خسته عالم دی فهؤلاء اعمالهم ظاهرها اعمال صالحه مامور بها دې خلکو ته چې وګورنه ظاهر کې اعمال خدي کنه د شریعت د حکم موافق دي چې موږ یو پروګرام جوړ ک او انت سخلق او هغه مخالف د دیوبند او موږ د خپل شيوخ راوغختل په دې کې اجتماع او جلسه وا د منطق ادی به دا خبره کوله چې دیوبندیان په منطق نه پیږي د منطق یو مسله رااله مولانا محمود الحسن صاحب چې دینو پاغي باندې کلام شروع کړي مزیدار او په دغه وخت کې هغه مخالفین امرال بیان ته چې کله بیان ته رااله او بیان شو کې دا خبره چیرله نو شیخ صاحب چې د ډایرک خپل خبره بدله کړو بلې شروع کړه چې کله پروګرام وشو ویزوس په ډېر کې ویم چې ډېر خوان دی او خو ساده چې دا خبره کړې و نو خبره ودای ولې پرې خو وای ما ورته چې رجی چې بیان خوان شروع کړ دا مخالفین راغلیو او تاسو ګوره خبره بیا پرې خو دل بلم شروع کړل و یاو زمام پړه کې دا خبره رااله چې دای رااله اوس په خط تحقیق وکړي چې دای ته پته ولګي نو ځکه مې پرې خو نه چې دا خو بیا د الله لپاره تحقیق نشو د الله لپاره خبره نشو مخکې الله لپاره لګیاو چې کله دا خلک را مخامخ شنو بیا مړه کې دا رااله چې دای ته وسواوره نو بس ځکه مې دا خبره بدله کړه للهیت دی ته وي ته بچا ته نه ګوري چې چا د پس خبر او کړو تور په سپیکر کولا ته تم په لګیا شي ته به د چا لپاره کې خلک د څه لپاره کوي کوي به خو ته بار خبره دی لکه چې زمان الله رضا شي عبادت ته غري دا خو د منافق عبادت چې ګڼه کې ناشته نه عبادت کوي اذا قاموا الى الصلاه قاموا كسالى کې یو تفسیر دا دی ان کان فی جماعت صلى وان انفرد لم يصلي که ګڼه کې نو مونږ کوي چې ځان لې نه کوي چې ګڼه کې نو د خلکو د وجه نه معمولی ګنا نم ځان ساتي چې ځان لې نه بیا سندرې مورې بیا موبایل کې چې سګوري نو غم ګوري او د خلکو مخکې سم شیخ القرآن او شیخ الحدیث شي دا نه چې کنه زه خو شي ته نه ګورم دا څه بنه کې خان عبادت بد الله د پاره کې دا اخلاص او متابعت دا دواړه انتهایی لازمی دي په عبادتو کې یو بل خبره مواوري دا اهمه خبره ده د خلکو نه ځان له یو نقشه جوړه کړې ده او دې پاګې نقشو باندې روان دي په عبادتو کې بهترین عبادت کوي او دې لږ توجه کوه دام لږ سوچ غواړي یو دا یو قسم خلق هغه دي چې د هغه په نسبانه بهترین عبادت هغه دی چې هغه په کم کې بدن ته ډیر مشقت ملاوي ها دې بدن لته څومره مشقت ملاو شو څومره دې بدن ډیرو کړو نو تاسو به ډیر ثواب ملاو شي نو دی وی چې بدن باندې د سمرا بوج واچو سمرا مشقتونه او تکلیفونه تیر کړو نو ستا به ډیر ثواب کی یو قسم دا خلک دي او په دې کې یو حدیث ذکر کړی دی خلا اصل له چې غیر اصل نشته د افضل الاعمال احمرها په اعمالو کې بهترین عمل سری احمرها یعنی اصعبها واشقها چې کوم سخت عبادتونه نو په ځان ډیر تشدید او سختی راوستي ها دا یو قسم دی دویم قسم هغه دی چې هغه وی افضل العبادات التجرد بهترین عبادت دا دی کنه چې سړی د خلکو نه ځان لشي خزه تم ضرورت نشته بچو تم ضرورت نشته او غاڼه تم ضرورت نشته ده و زهد فی دنیا او بس په دنیا کې ځان دار سره بے رغبت کا والتقلیل منها غایه الامکان او دنیا ته توجه مکا او چې څومره دی وس کیږي و اتراه الاهتمام بها او دنیا له چې کم ده د اهتمام وغورځوا وعدم الاکتراث بكل ما هو منها او چې څه شی د دنیا دی هغه ته توجه مو ورکاو پروا مکو می ګټه می حاصله ورکاو لکه جونګړو کې شاړو کې صحراګانو کې ناس دي او شپه ورځ بس په دې کې لګیا دي چې د الله عبادت کوي دا دویم قسم دی چې هغه بهترین عبادت سره دا دی دریم قسم هغه خلک دي چې هغه په بل طرف روان دي هغه وایي چې په ټولو کې بهترین عبادت هغه دی چې هغه متعدی وي یعنی دا غي پیدا بل ته ملاوي څه مطلب ته کومونس کې چاله کې ځان لګنه ګروجه نشي که حج کې که زکات کې نو هغه وای دا بهتر عبادت دی چې د غریب خدمت کوه دا رنګ چې دینو د خلکو چې کم ضرورتونه دی هغه پوره کوه د کونډې او د یتیم خیال ساته ولی الخلق عیال الله دا حدیثونه دي کنه الخلق عیال الله فهو احبهم الیه انفعهم لعیاله دا ټول د الله عیال دی لکه د الله داس دي کنه لکه څنګه چې بنده تخپل بچی ګرانی دا د الله مخلوق ته والله ته محتاج دی هغه پیدا کړي الله ته محبوب هغه دی چې د الله د مخلوق سره څوک احسان کوي نو دې خلکو دا عقیده ده چې کینینو بس مخلوق سره احسان کوا د دین بل بهتر عبادت نشته مونږ بم نه کوي روزه بم نه میسی او حج بم دونه پروا نه کوي کله په حج پیسې مو سکیږي وي د غریبانو له ورکه دا دونه پیسې چې تعالی دولس لا کوله ولې په غریبانو نه ورنه تقسیم خیال لري دې په دې عبادتونو زور راوړي بس دا حقوق العباد حقوق العباد حقوق العباد دا سلورم قسم عبادت والا هغه دالی چې هغه ان افضل العبادت العمل على مرضات الرب في كل وقت بما هو مقتضى ذلك الوقت ووظيفته دا بهترین خلق دی ته دې ته سوچ کوا دی وی چې نه افضل عبادت دا دی چې ته په هر ټیم کې د رب درزا تلاش وکړې او ته سوچو کې چې د دې وخت مقتضا څه ده په دې وخت کې غوړه عبادت کم دی چې زه وکم په دې وخت کې غوړه عبادت کم دی چې زه وکم د دې وخت وظیفه څه ده نه څه کول غواړي لکه مثال پتا ورته یاره خو ابن قیم صاحب ته الله ډېر خسته علم ورکړ دی وی لکه فافضل العبادات په وقت الجهاد الجهاد اوس هغه ګوري حالات ته کله د جهاد مقاله کافر د مسلمان په ملک حمله وکړه غو دلته نوې چې سورته یاسین وی ډیر ثواب دی او تبارک الذی وی ډیر ثواب دی تهجدون ډیر ثواب دی نفلونه ډیر هغه اوس بهترین عمل کوم یو دی جهاد دی اگر کو ان آل الى ترک الاوراد من صلات الليل وصيام النهار اگر کدا بزرګي پکې اوس پاتې کیږي چې د شپې او د ورځې چې تا کوم ذکر کوه هغه پاتې شو د شپې تهجد پکې پاتې شو د ورځې منځونه پکې پاتې شو روزې دې نه پدې ولې هغه پاتې شوې خو ولې چې دی وخت اوس کافر ستا په ملک حمله کړې ده نو تا د پاره بهترین عمل سره جهاد بل ومن ومن ترک اتمام صلات الفرض مسافری کې نو هغه پوره مونږ هم بګی نیمګړې شي بل والافضل په وخت حضور زیف مثلا القيام بحقه استاد ځان شیخ جوړ کړی دی په ګټ کې ناشته ملما دی راغله اته ته ملما خپکیږه ما خو زه عبادت کوم نو د ملما حق څه کې نشته سلام علیکم نه دنه دوبو تپوس کوي نه دنه د چیو تپوس کوي نه دنه ډوړی تپوس کوي نه دا وی چې د کم ځای نراله او سکه او سنکه بس سلام علیکم او علیکم سلام هغه تا ته توجه نه لري پوه نه شي الکه تا د پاره اوس دا عبادت دی چې دې سړی سره خسته خبره وکړه د سره غپو لګوا د د خدمت وکړه د د چیو ډوړی د وبو خدمت وکړه دا د ملمحق دی صحیح ده الله والاشتغال به عن الورد المستحب دا لیکلی دلته تا د پاره دا بهتره ده که ستا وظیفه ده هغه لږ وروسته کا خو د دې مېلمه سره څه کا د سره ځان مشغوله کا او د خدمت وکړه ماسخوتان د مانځنه وروسته ګپ شپ مکروه دی خدا امام بخاری بابونه قائم کړي باب السمیر مع الزویر باب السمیر مع الاهل بی بی سره خبرې کولې شي بچو سره کولې شي او دا رنګ ملما دې راغله دې نو اسنه چې تبس پلسن کې سرور پټ کې ملما ته چې ګوره ماستل نه پس خبرې ګناه ده ملما خبره ونه کې ودشه هغه وی چې خدای د ورځې خو د ټول ورځ درس کوو زه مې چې خبرې مکو نو څه وخت به خبرې کوو طالب ته لراغې نو اسنه چې تدغه وخت کې ذکر له زور ورکه مطالعه مطالعه بیان کې طالب پټ کې نه پیږي والافضل فی وقت استرشاد الطالب وتعلم الجاهل الاقبال على تعلیمه والاشتغال به د سبق ټیم دی طالب دنه مسله معلومه تعلیم دنه حاصلې نو هغه له پوره توجه ورکول او هغه ځان مشغولول هغه له پوره توجه دارنګ ول افضل فی اوقات الاذان ترک ما هو فيه من ورده اذان شروع شنو تو ځان شیخ بنه جوړه چې بس ذکر نه پرې دی تلاوت تب خپل ور پرې دی تب د عجاب د اذان جواب ورکې او دارنګ چې نو هغه ته توجه شي بلکې بیا ور روان شي جماعت لبرازي والافضل في اوقات الصلوات الخمس الجد والنصح في ايقاعها على اكمل الوجوه د مستمراغ نو استاد لپاره بهتر داري یره خو زه بتا ته سویم بیا ورپسې لیکي چې ول افضل په وخت قراءت القرآن اوس رمضان شروع دی کنه او غیر چا پیر د قرآن دوري نو اوس تعالی څه بهتر دي وست سوچو سکا والافضل فی وقت قراءه القرآن جمعیت القلب والهمه على تدبره وتفهمه اوس تعالی بهترین عبادت دار چې قرآن شروع دی تر اوسه د قرآن په درس کې کینا خپل سوچونه ختم کا فکرونه ختم کا ټول توجه دی خو واړه دی کې تدبر کا وا تفهم کا وا حتا کأن الله تعالی یخاطبک به استغفر الله دا چې تاسو څخه حتی سره ورسینواله بیا قران خوان ورکې ته دې تم ګوره چې تا تا ته لګیا سوق دی دا کلام خو در رب بیانېږي ته چې زما رب ماته وایي رب را سره خطاب کوي چې بنده داسې وکا بنده داسې وکا بنده داسې وکا نو تل په هغه درس کې څومره پتا کې انقلاب بیا راځي مونږ هو ته وته شو امون خو چې بس خالی مونږ یاد بس نو دی وخت تعالی پر ادا پکار دي چې ته حتا کأن الله تعالی یخاطبک به فتجمع قلبك على فهمه وتدبره والعزم على تنفيذ اوامره عرفات تلار نو روزه باندې نشي چې کمزور نه شي او ذکر او عبادت او دعاګانو له زور ورکا په ایام ذل حج کې لس ورځې کې ډېر عبادت کوا سبحان الله الحمدلله وایا داس مړه خو چې قرباني رااله نو د اختر اهتمام وکا دا تبه ګوري چې په دې ورځ کم عبادت ده په دې ټیم کې کم عبادت ده پس شي رب ډېر رضا کی نو بهترین عبادت دغه شو چې کلا سو کې ته د هر شي خیال ساتي او پاغي باندې چلی نو دا نور خلق چې دی د ځان د یو سیس سره عادت ک کداغه نه خو دنیا ورانی دیږي پروا نه لري او تا ځان د رب د حکم سره عادت ک د رب د رضا په تلاش کې ګرځي نو دا چې کم دی اخر کې دی بیالی کی وها اولائک هم اهل التعبد المطلق دا د مطلق عبادت والا خلق چې دیو دا مخکنی چې کوم ول اصناف قبل اهل التعبد المقید هغه مقید عبادت کو او ته مطلق عبادت کې نو اصل کې بهترین عبادت دغه مطلق عبادت دی چې ته هر وخت ګوري چې د رب کوم حکم دی چې هغه په عمل کې راوړي نو تب هر یو عمل باندې بیا عمل وکړي لکه رسول الله نه بهترین عبادت کون کې بلو هغه دا ټول کړی دي کني دي کړی نو چې ته بهترین عابد جوړیږي نو ټول خیال بساتې حل شول مسله دا ضروری خبره وا دا ذهن کې کی کینه وای ټیک شول ایاک نعبدو بل خبر هم د ډیره خسته کړی دا خدا وخت دی اجازه پس نه راکې ګورا پنځه اعضاء دي کنه خلا پوزا سترګې وګونه لاسونه خپې داسې چې کوم اعضاء ټول دي دا ټول ځان له ځان له عبادت دی بلکې زړه دماغ د دې خپل خپل عبادتونه دي او هر یو کې بیا پنځه پنځه دي فرض واجب او سنت او مستحب او دارنګ مباح او مکروه حتی چې حرام مکروه او حرام یو شي نو دا به بیا ته ګوري چې زما په دې اعضاو کې په دې کې فرض عبادتونه کم دي چې هغه وکم په دې کې بیا واجب کم دي په دې کې په ما باندې مستحب او سنت کم دي مکروه کم دي مباح کم دي دا چې پیژنې نو دا شعر شپتاویو نه مروړي بیا خان دا بیا علامه ابن قیم چې کوم نه په دې مفتاح دار سعاده کې لیکلي دي او دای په لیکلي دي په مدارج السالکین کې هم نو دا د سنت چې کنه خالی بل دغه یو مونږ د یو روزه د نور بیغمه ګرځي د هر بدن لکه د سترګو خپل عبادتونه دي د غوږونو خپل عبادتونه دي د جبې خپل عبادتونه دي د لاسونو خپل عبادتونه دي د خپو خپل عبادتونه دي د زړه خپل عبادتونه دي د هر یو عبادت په د الله لپاره کې او هر یو عبادت په شریعت مطابق کې نو علا به بیا ته متحقق په یا کان عبدو باندې جوړیږي ها یا کان عبدو نو یو قول دا دی چې یو جواب عبادت مقدم ک په استعانت باندې زکا چې د عبادت کې توحید او ایاک نعبدو یا الله خاص تا عبادت کو ستانه بغیر د هیڅ چا نه کو نو دا توحید او توحید چې کوم دی نو راس الطاعات دی مقدم دی په جميع طاعات باندې نو زکه د ټولو نه مخکې کړ ویا کنه سترین مخکې کړ یو دویم دا چې علما وایي عبادت د عام او استعانت د خاص او قانون دی چې اول یو شی عام ذکر شي نو بیا داغه نه بعد خاص ذکر کیږي تعمیم تخصیص بعد تعمیم سے ہوتا ہوئی نو اول وی ایاک نعبدو نو سوی و ایاک نستعین دیتا ذکر الخاص بعد العام وی او دریم جواب دا عبادت چې ده دا وسیله ده او استعانت چې ده نو دا مطلوب ده او ضرورت ده او حاجت ده نو وسیله الله ته پیش کړل عبادت نو چې الله رضا شو نو اوس ته خپل حاجت غواړي و اياک نستعين او الله خاص تانه امداد غواړو معلومه شوا چې وسیله مقدمی پس شی باندې په حاجت باندې او دا معلومه شول چې وسیله د عبادت وسیله د چانمونه نه دي چې هغه نمونه وسیله کې یا چا زوات نه دي اس وسیله ان شاء الله سورۃ المائده کې بزتا تر ډیرو کتابونو حوالی وې ما چې وسیله څه شی ده من فعل الطاعات وترک المعاصی وسیله دې ته وایي چې سړی نیک عمل وکي او ګناونه پریدي نو دا به الله ته نږدې شي الله وي وبتغوا الیه الوسیله الله ته نږدېکت حاصل کړي په نیکو اعمال او د ګناونو نه ځان ساتلو باندې نو وسیله د نیک عمل نو ایا کان عبد عبادت دی وک نو تعالی ته ځان نږدې کړ نو اس حاجت غواړي چې و ایا کان استعين څنګه چې عبادت د یو الله حق دی نو استعانت غوښتلم د یو الله حق دی د یو الله نه به امداد غواړي مولانا صاحب عبادت چې څنګه د الله حق دی نو دارنګي استعانت نوم د الله حق دی او استعانت او توکل او دعا او توفیق او نصرت دا ټول چې کم دینو د یو بل سره قریب المعنا دي او دا ټول به یو الله نه غواړي څنګه چې امداد د الله نه غواړي نو توکل بم په الله کې دعا بم داغه نه غواړي توفیق او نصرت بم داغه نه غواړي مثال په تور قران کې دا ټول مستقل ذکر دي سورته هود 88 کې لګو ګورئ چې توکل به پچا کې ولله غیب السماوات والارض او خاص د الله د پار علم د غیب د اسمانونو او د زمکو دی د زمکه دی و الیه یرجع الامر كله او د الله تور ګرځول شي ټول کارونه فعبده وګور عبادت مم یوازې د الله پس یوازې د الله عبادت کوا او توکل علی او په دغه الله ځان وسپارا په دغه اعتماد وکړه دارنګ نصرت بم د الله نه غواړي لکه سوره ال عمران 126 او سوره انفال آیت آیت نمبر 10 قران هغه څوک چې الله پریدي او بل چان امداد غواړي نو هغه خلکو ته گمراهان ویلي دي هغه ته مشرکان ویلي دي نو چې څوک د الله نه بغیر د بل چا امداد غواړي گمراه دی او مشرک دی وګوره سورۃ الحج آیت نمبر 12 دولسم او هغه د بلنې د دین غافلون نه خبر دي ومن ازل استفهام انکاری دی داغه نه ډولوي گمراهستانه خان چې د الله نه سوا بل چا تر مدد شي وای دارنګ شرک وته ویلې ده سورته فاطر وګورئ آیت نمبر 14 کې سپاره دا سورته فاطر دویشتمه ويوم القيامه يكفرون بشرككم چې غیر الله تعالی مدد شوی نو الله او ته شرک ویلی د قیامت پر ځوان انکار وکي تاسو په شرک الله الله سراج المنیر لیکلی دی چې شرک نه مراد څه ده بدعائکم ایاهم نو قران هغه چاته کفر او شرک او مشرک او کافر ویلې ده سورته رات 14 کې او تبیا کافر وای چې غیر الله نه حاجتونه غواړي نو حل شو دا مسله معلومه شو چې عبادت او استعانت دی او الله حق دی ایاک نعبدو یا الله خاص تا عبادت کو مونږه ستانه بغیر د هیڅ عبادت نکو و ایاک نستعين څنګه دل امدادو کم سحاجت دے س ضرورت دے نو دلته دا بندوي چې اهدینا الصراط المستقیم او باج علماء وی چې دلته کې تعلیم المسأله هم دا د صورت نوم مو کنه سوال چل دته خي بندا دعا غواړي ځکه د رب رحمت په جوش کې راغله ده رب حاجت پورا کوي د بندا ځکه چې بندا د رب نه امداد غواړي عبادت هم داغ کوي ناسنه چې بندا په دې ځای کې بیکار شي چرته ونه غواړي نو الله پاک ته ګویا چې د بر نه وي چې قولو اهدنا الصراط والمستقيم په قران عظیم کې په غنو قسمونو دی معناګانې د هدایت خو تقریبا و قران ذکر کړی دی یو د الارشاد ال الخير بالالهام د خیر کارونه د الهام په طریقه باندې چاته خودل د تم هدایت وي یعنی هغه ته د هغه د پیدې سيزونه فطری او الهامي طریقې سره خود لري ته سوچو کا غنا سه سړی کله کله سوچ کې لاړ شي دلته خو چې غوا مې خګړه بيزلنګ شي نو خلک تلوار ګرن دي کنه زر زر راواخلې ولا ته ولا خپل کې ورکی وځي بس وېسي پي وسي په ځنګل کې زناور بچي راوړي هیڅ څوک سره نه د زناور ته څنګه چل خودل لري چې شابه دا لندواله ته اول وسټه چې وچی او بیا چې دا بچي څنګه ودرېږي کنه نو هغه ته کم چل ور خودل لري چې بس هغه د مور تل ځان رسي او چې څنګه تیفل کې ورشي نو بس بیا ځان ته پي راکاږي ګینه مور په غلانس کې به پي وو دا بچي به وطن لاندې کېده کله دا تعلیم نه ورکړي زناور مرغی ته وګوره اغه ته ګوره په دې وړو کې سر کې دا فطرت کې پیدا کړی لري چې هغه بچی راوړي اول دا غینه مخکې خخسته جاله برابر کی کنه چې دا غیم ته نه پریوزي او دا بچیم ته بیا نه پریوزي او بچو ته هم دا ګوره په فطرت کې واجب یندې ته چا تعلیم ورکړي چې ونه خوځيږي نه خطه پریوزي اپې او دا مرغۍ مې پړه کې واچول چې زه شابه خوراک ګوره په خوله کې دی لره وړه نو هغه ګوره په خوله کې شی راواخلي او دلته په چوله راوړي او چې څنګه هغه د هغې په دې د وزرو پر یو شور پوه شي که نه نو ټول سترګې پټې دي او خولې ورته واضح کړي ا دې مور ته په دماغ وګوره دا چې ولې چې دې له په دې خوله کې ورکه دا به خوري هغه هغې له خوله کې کیږي او هغې زر زر تېږي چاله کې پیو بچی له کې مر شوی تاسو ته لیدل او تاسو په پویږي چې مخکې کوم لور کړی نو بیا بل لور کې یو ته نه پاتې کیږي ټول به یو خورا نور به تاسو شان ایو بډیر خپل وازه کړی خو چې مخکې خورلې بیا نو بل نمبر یې غل ور دا تعلیم فطری چې ده کنه والذي قدر فهدا دا څه ګورم هر شي کې الله دا څه فطرتن هدایت پیدا کړي الهام او ته د خو کارونو کړي دویم الارشاد بواسطه الحواس الظاهریه والباطنه په خواص ظاهری او باطنه باندې لار خودل دا په قران کې مستعمل نه ده او د سورته اعلی دا آیت چې د دې معنی نه دا مراد کې دي شي او بل دریم دلالت بواسطه العقل سورۃ البلد دیرشتمه سپاره چې حق او باطل په صحیح کی ولسانن او جبا و شفتین او دو شونډې وهدیناه النجدین او خود لکړې د موږ انسان ته د دوو لارو د خیر او د شر د لارې دلایل مې وته په دې قائم کړی دي چې دا خدا او دا غلطه ده اوس د دې نه پسې کنه منې د خپل نقصان دی دی پسې یو پانه واړوي سورته لیل وګورئ بیانون کې د هدایت ده الله یو قوم د هدایت د بیانون کې نشه د شان نه پرېخه کتابونه را لېګلې دي پیغمبران را لېګلې دي شپږم چې ده نو هدایت په معنی د توفیق او د تثبت سورته فتح شلم آیات کې عنکبوت یو کم شپې ته کې را یو کم او یا کې راځي اومه معنی الهدایه چې هغه دخول ال الجنت ته چې دا توفیق ملاو شي کنه يهديهم ربهم بإيمانهم دخول ال الجنت د سورته اعراف آیت 43 خذ بار حال دا خو معناګانې وي او د هدایت استعمال کله هدایت متعدی په الا سره او کله هدایت متعدی وی په لام سره او کله هدایت متعدی به نفسه وی لنډه خبر دا واوري چې کله هدایت متعدی شي په اله سره نو مراد به اراءه الطريقي او الله طرف ته چې کله منسوب شي چې الله هدایت کوي کنه نو بیا به مطلب دا شي چې الله رسول کوي هدایت او خلق راړي په هدایت باندې پیغمبر هدایت کوي نو د بیان د هدایت کوي قران هدایت کوي نه بیان او لار د هدایت کوي او الله هدایت کوي نه خلق په هدایت راړي خلق هدایت تر رسي دا خو تحصیل له حاصل له لکه ته جمعات کې ناشته یو څلی یو کس ته چې ما ته جمعات توخایا نه به چې دا پکې ناشته خدا جمعات دی کنه خبره واوري محققین علما زکه معنی بل شان کوي تفسیر مدارک سمانه کوي اهدنا الصراط والمستقیم نو وسان شیخ صاحب رحمت الله علیه به معنا کولا د دې معنا چې اهدنا فی الاستقبال کما هدیتنا فی الحال و د دې پښتو کې لنډه معنا دا ده چې یا الله او چلو مونږ په صراط مستقیم باندې او چلو مونږ ځکه چلول یعنی چې سړی تر مرګ په دې پاتې شي او څو وخت پورې ټینګېدل بیا وړېدل دا څه پیدا نه ده قم حتا اعود الیک الک ادریگا تر دې پورې چې زه واپس راشم تا ته نو د دې دا معنی نه ده چې مخکې ناس ته نو سودریا ولاړ دی ان دلته مراد دوام ور القیام دی چاره زه په وخت پورې همیشه ودرېګا تر سوچ زرا غلې نیما دا صراط مستقیم څه شی دی پښتو کې خو معنی د چې لار نه غ برابر علماء غني معناګانې کړې دي خو هغه به ذکر کو چې کوم قران ذکر کړی قران عظیم کې د صراط مستقیم مستاقات چې دینو هغه درې یو د العبادت لله وحده دی یو الله عبادت کول دا صراط مستقیم دی دیمه معنی دا کتاب الله یعنی قران عظیم او صرف لګ لګ ګوره ښا یو آیت براړو نور ځان له بیالی کا سورته آل عمران آیت نمبر ګوره 51 چې د یو الله عبادت دا صراط مستقیم دی دا د الله رنی غبره برا ګور د یو الله عبادت چې دی نو دا صراط مستقیم دی او بیا ځان لګورا سورت مریم آیت نمبر 36 کې مرাজি نو سورت زخرف آیت نمبر 64 کې نو سورت یاسین آیت نمبر 61 کې چې دی یو الله عبادت دا صراط مستقیم دی تفسیر بیزاوی وی البیان الذی جاء فی القرآن هاذا ضمیر قرآن ته راځي د قرآن بیان ته دا قرآن عظیم لار درفستا د نیغه برابر قد فصلنا الآیات لقوم یذکرون په تحقیق سره واضح واضح بیان کړی د منګا آیاتونه د پاره دا قوم چې ری پندو نصیحت تخلی نو قرآن عظیم چې د نو دا صراط مستقیم دی ځکه چې دا داسې یو مقصد دی چې دې سره بل شی نشي برابرې دی د دنیا کې د دنیا او د آخرت د کامیابی د پاره د صراط مستقیم نه بلوچت شي نشتا د دې وجنا دل دعوت ورکون کې پیغمبران او مؤمنان دي چې نبیانو د صراط مستقیم دعوت چلو مؤمنانو چلو لکه سورته مومنون آیت نمبر 73 کې بیا راځي او سورته یوسف آیت نمبر 108 کې او کم خلق چې د صراط مستقیم نه منې کول کوي د دین نور ناکاره مخلوق په دنیا کې نشته قران نه دیړی د عبادت نه دیړی د نبی د طریقې نه دیړی وای پیژنه چې دا ډېر خطرناک خلک دي دا ګڼې ډلې دي ښا یو په هغه کې دا شیاطین الجن پیریان شیطانان دا بتا د دین ناری د سم لارې نه سورته اعراف ایت نمبر 116 لګو ګورئ یو سر شپاړه سم سورۃ الاعراف 100 صرف شپاړه سم شیطان خپل پورا حربه استعمالي اماکن اربعه مخکې رستو خې د ټولو طرفونو نه کوشش کوي چې راشي او تا ته وسوسه واچي او تا قران ته پرې نه دي ایا بعض علما وي مخکې یعنی مرګ را روان دی مرګ نه به غافل کوم اخرت نه به غافل کوم هغه نه به تیاری نه اړو ورستو دنیا دا دنیا کې به مصروف کوم هغه کار کول غواړي دا کول غواړي چې درس لار شي دا بدل سوک کوي او خي طرف ته اعمال په خي طرف کېږي نیکو د کار نه به منې کوم ګست زړه دې نوړه کې به توسوسه اچوم او ګناه به تخېستخ کار کوم اکثر به الله ستانه فرمانه شکر گزار بنئ نو شیطان الله سره دا وعده کړی د زبیر صراط مستقیم ناړو ما دارنګ سورته نمل 24 فسودهم عن السبيل سملار نه شیطان اړولی دویم الساده والکبرا د کلی مشران لیډران علما ناکار چې دنیا پرستی دا به د الله د سملار نه منې کی قران ته به نه پریری حدیث ته به نه پریری سنت طریقو ته به نه پریری ته زمونږ ډیر پویږي وای چې مونږ نه وو ته دا خبرې کې سورته احزاب 67 کې ان اطعنا سادتنا وكبراءنا فازلون السبيل دی وای چې زمونږ ربا مونږه تابعداري کړې و د خپل مشرانو د خپل عالمانو بيدینو نو مونږه د سمې لارې نه خطا کړو او وړولیو دریم اخبار السوء و رهبان السوء اے د ایمان والو یقینا ډیر د مليانو نه او ډیر د پیرانو نه خامخا خوري مالونه د خلکو په غلطو طریقو باندې او خلک منی کوي د الله د سمیلارې نه او دارنګي مشرکان او مبتدعين دا باندې د سمیلارې نه منی کوي سورته عرب 86 کې ظالمان دیبم د الله د لارې نه منې کوي لکه سورته اعراف 45 دا مختلف ډلې دي چې دوی کوشش کوي چې تا د سم لارې نه سکی واړي نو تب د رب نه دا سوال کوي چې الله ما په دې کلک کا قسمه قسم ډلې په پتا باندې کوشش کوي شیاطین الانس او شیاطین الجن په یو شکل کې په بل شکل کې چې تا د دې لارې نه واړي خو ته به د رب نه دعا غواړي چې رب ما په کلک چې څوک می وانه لړي نو دا به څنګه لارې یوازې ته پتلې تب په ځای کې تانه مخ کې نور تللی دي نو قران وی صراط والذین انعمت علیهم ساده مرګرو ذکر کړي چې هغه خلک چې د الله په نعمتونو نو هغه ټول په دې لار تللی دي او تم هم داغي په لار ځي خام صراط والذین الله کلک منګه پنی غلاران لار داغي کسانو باندې انعمت علیهم چې تا نعمت کړې ده په غي باندې دینه مراد دینی نعمت ده خاص پیغمبري ور کړې وا پوی ور کړې وا عقیده ول صحیح پیدا کړې وا عمل دا منعومن علیهم چې دا الله په نعمتونه دي دا سوق دي اصح په دې کې دا دا چې دا سلور کسان دي نه سلور قسمه ډلې الله دا غي په لار مونږ روان کا هغه کم دي انبیا صدیقین شهدا او صالحین الله د دین کانو په لار مونږ روان کا الله د دې لار نه مونږ بل خوان نړۍ وګوره سورۃ النساء آیت نمبر یو کم او یا کې دا سلور وړ کسانان ترازی الله او دای دې د پاره وي اسنه چې څوک د منعومن علیهم کې وردنن نشي باطل خلق او هغه چې په ما هم الله انعام کړي زم پکې نه الله خلق چې پاري غضب شوه دي او هغه خلق چې هغه گمراهان دي الله داغي د لارې نه منګه محفوظ وساته یا ادا خلق هغه دي چې نه په غضب شوه دي او نه گمراهان دي دی بالکل د غضب او د زلالت نه پاک دی ځکه خو منعومن علیهم دی کنه ٹھیک شو غضب پچا شوه دی او زلالت نو څوک مراد دی مغضوب علیهم څوک دی زوالین څوک دی ګڼ اقوال څوک کوئی مغضوب علیهم يهود او زوالین نسوارا خو قران عظیم کې چې سوچو کې نو مغضوب علیهم اسباب د غضب چې کم دي چې پچا کې دا اسباب دا ټول مغضوب علیهم دي او اسباب د زلالت چې پچا کې دي دا ټول زوالین دي الله دې ټول لارو نه محفوظ کا ګور د الله د نعمت تبديل دا سبب د غضب دی لکه سورت بقره 61 کې لګو ګورئ اسباب د غضب اوله سپاره کې بارها وفومها وعدسها وبصلها کله چې تاسو وی چې موسی علی السلام هیڅ صبر نکوم په یو قسم طعام فسوالو کمن د پاره د خپل رب نه چې راو باسي مونږ لاره بعض داغې نه چې را زرغونه یې زمکا د تلکارۍ د هغې نه او د بادرنګو د هغې نه د اوږي د هغې نه او د نسکو د هغې او د پیازو د هغې نه ناشکری شروع کړه قال اتستبدلون الذي هو ادنى بالذي هو خير اهبطوا مصر وی وتاغه آیات سو غواړي هغه شی چې هغه بیکار دی په مقابله دا شي کې چې هغه غوړه دی کوشي یو خار تا فإن لكم ما سألتم پس یقینا وی بتا سلا چې تاسو غواړي وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباو بغضب من الله وهل شو پاغي باندې مهر د ذلت او د خواري او واپس شو هغه په غضب د الله ګور وباو بغضب من الله چې چا د الله د نعمت ناشکری کړی دا الله په غضب کې مبتلا کړی دی دارنګي د الله په کتاب د الله پر لګل شوی دین باندې کفر کول دا سبب د غضب دی پس واپس شو دی په غضب د پاسه د بل غضب نه ولی چې کو پرې کړو آیت پاول کې سوی به سمشترو به انفسهم ايفرو بما انزل الله دا الله پر علی ګلې شوی دیني کو پر کړو قران باندې کو پر کړو نو غضب د پاسه په غضب کې مبتلا شو د پاره د کافرانو عذاب دې سپکون کې دارنګي د دین حقنا نفرت او په دین اسلام کې طعن سورته مائده شپږم کې بیا راځي دارنګ د مؤمن قتل چې چا مؤمن مړ کنو دی دا الله په غضب کې راګیر دی سورته نساء 93 او بل چې دینو د آخرت نه نه امید کېدل سورته ممتحنه دیار لسم دارنګ افتراء علی الله فالله دروغ جوړول سورۃ اعراف 151 دا شپږ اسباب د غضب قران کو دلیل نو الله دا خلق دلار نه مساته چې کم تا په هر قسمه غضب په هغه کړي نو دا نه موږ محفوظ کا او اسباب د زلالت چې څوک گمراه دي التولی عن اتباع الرسول د رسول د تابعداري نه اوریدل سبب د زلالت دی سورته نساء 113 الغلو فی الدین په دین کې اوچتواله غلو کول د حد نه تیرې کول سبب د زلالت دی مائده 77 ترک العمل بالعلم په علم باندې عمل نه کول سبب د زلالت دی سورته نساء 44 تبديل الكفر بالإيمان کفر یعنی بدلول د کفر په ایمان نه ایمان ورکول او کفر استل سورته بقره 108 من يتبدل الكفر بالايمان المنافقون چې هغه منافقان دي یا سهل ابن عبد الله سے وی مغضوب علیہم المغضوب علیہم بالبدعه چې بدعاتو کې مبتلا او زوالون عن السنه چې د سنت طریقو نه خطای یا شیخ صاحب رحمت الله علیه فرمایل موجوده شیخ صاحب نه مونږ اوریدل مد ذله العالی چې مغضوبون علیهم چې سره د علم غلط کار کوي او ظالمین چې د جهالت او د ناپوهۍ د وجه نه په غلطه لار روان دي الله دې دواړو نه مونږه وساتي د سورۃ الفاتحه په آخر کې امین ویل دا سنت دی دا سورته فاتحه ولست نو اخر کې امين وایا نو ګور مہر خلق الا لګي چې اول سورته فاتحه وای دعاو کې نو بیا به امين وای لکه څنګه چې خلق اول خط ولیکي اخر کې بیا خپل مہر لګي قمقل سړی چې پسپین کاغذ مہر لګي یا چاله ورکی هغه چې بیا سړي کې ټول بده پسې راځي ته دې ایمان لیکي دا مہر چستا دی نابې چې ما ول مهر لګول ته نو بل غټ جاهل نشته چې تا ول مهر لګې به روسته خلکو ته لیکل پکې وکړه خلک اول لیکل ګوري چې د موافقي د د خبره موافقي نو بیا په روسته خپل مهر ولګي نو ګوره مهر په اخر کې لګي نو باز جاهلان د سری چې دعا کوي امين الحمدلله رب العالمین مهر مخکې ولګي او روسته بیا دعا شروع کی الک اول با اول با مين نه اول بسکه اول به دعا وې نو بیا به امين وې اول به سورۃ الفاتحه وې نو بیا به امين وې ټیک شو دا کار دا کل ختم دی بل دا دی چې دا امين ویل دا ليس من القرآن دا د قران آیت نه دی ګوره خدا څه شری قران آیت نه دی تاسو په دې قران مېدونو کې امين ټکی شته ها نشته کدا قران مونږ دا به لیکلې وې کنه دا آیت د قران نه دی صحیح شو بدلیل انه لم یثبت فی المصاحف مدارک وی دلیل دا دی چې دا په قران مجدونه کې لیکل نه دی نو لہذا دا د قران آیت نه دی چې کله د سورۃ الفاتحه خلاص کړه نو لږ به بیا صبر وکي او دا غي نه پس به بیا امین وای د دې لپاره چې قران او غیر قران دی بل نس شي لږ جدا شي ها تک شو کنه دا خو تفسیر قرطبی لیکلی دی چې ويسن لقارئ القرآن ان يقول بعد الفراغ من الفاتحه بعد سکته على نون ولذوالین امين دا څه باندې کې چې لکه د تراو والا کنا چې بس په یو سا کې ارڅ خلاصې چې کله دی ولا دوالین کې نونو کې او یو نو بیا په لګه سکتا وکي او دا غینه په پس بیا امین وای لیتمیز ما هو قران من مما ليس بقران چې قران د هغه نه جدا شي چې کوم قران نه یو خدا خبره ده اوس دا امین ویل د فاتحه نه بعد سنت دی مانځ کې به وای او چې دغه شان فاتحه وای نو امین په وایا خدا به په جهر وای کدا به پټه وای نو هغه خدان له مستقل بحث دی خدای باندې خو تاسو پوي شوي چې امین دا ټکی د قران نه دی قرائت خو نه دی نو امین څه شی دی د امین په باره کې تفسیر قرطبی لیکلی دی چې معنا امین عند اکثر اهل العلم اللهم استجب لنا د امین معنا د اکثر علماو په نسبانه دا ده د دې مطلب دا دی چې یا الله زمونږ دا دعا قبول کا دا الله ته درخواست دی چې الله ته زمونږ دا دعا څخه قبول کا نو دا دعا شو او یا وقال قوم هو اسم من اسماء الله قرطبی لیکلی بعض عالمان وایي چې دا د الله پاک په نومونو کې یو نوم دی نو ګورم اصل خبره دا ده چې احادیث چې دي په هغه کې امین بالجهر هم ثابت ده امین بالاخفاء هم ثابت ده یعنی بسر چې وتوي بالاخفاء چې وتوي امین په زور هم راغلی دی احادیثو کې امین بالسر او بالاخفاء هم راغلی دی خو دا قانون دی زمونږ د احنافو چې کله دوه قسمه روایت راشي په یو روایت کې یو شان خبره په بل روایت کې بل شان خبره نو موږ به کوم روایت له ترجیح ورکو نو زمونږ د احناف اصول دادي چې هغه روایت له به ترجیح ورکې چې کم اوفق بالقران کم د قران سره ډیر موافقي نو احادیثو کې دوه قسمه الفاظ راځي یو د چې نبی له سلام امین وی او خفض به صوته په لواز کم چپ کړ دویم دار چې ورفع بها صوته आवाज کې اوچت کړ اوس دواړه د نبی له سلام په باره کې خفض بها صوته ورفع بها صوته نو دواړه روایت دي موږ سوچو چې قران سره کم موافق دي نو امام بخاری لیکلی دی چې قال عطا امین دعاء عطا د امام بخاری استاد دی واغ خپل استاد قول نقل کوي چې عطا سه ویلی دی چې امین دعا ده بخاری منی چې دعا ده نو چې دعا ده نو قران د دعا ادب داخی ادعو ربکم تضرعا وخفیا انه لا يحب المعتدين درب نه دعا وغواړی پاجزه او پپټا شاندار چې الله مين نه کې د زیاتی کوونکو سره صحیح شو درب نه دعا په پټه وغواړه کته وی چې دا د الله نوم دی نو ذکر بشي نو قران کې الله وی چې وذكر ربک فی نفسک تضرعا وخیفتا ودون الجهر من القول بالغدو ولا صال رب پزړه کې یاد وا پاجزه او پیرا بغیر د جهر د وینا نه سباو بیګا نو ګوره که امین دعا شي نو دعا په پټه بهتره ده که امین ذکر شي نو ذکرم په پټه بهتر ده نو زمنګ مذهب دا شو چې د قران سره چې موافق راشي نو دا به ډیر بهتري نو په پټه وایا صحیح شو امام به په پټه وای مقتدی به په پټه وای سوک چې وای چې په جهر به وای ناغه د پاره حدیث دلیل نو هغه صرف حدیث منی منګه حدیث او قران دواړو من من اهل القران او اهل الحديث دواړو شو په قران هم عمل راغی په حدیث هم عمل راغی زمونږ جواب د هغه حدیث نه خدا دی چې کوم حدیثونه کې جهر راغلي دي چې دا جهر تعلیمن خو د هغه سره به د دې حدیثونو هیڅ جواب یا نشته دی چې کوم کې اخبار راغلی دا دې بس جواب کوي چې کوم کې حفظه به حاصل ته ابو بکر او عمر رضی الله عنهما دې بو امین نه وو نو ته وایا چې پروزانا په درې ټیم منځونو کې جهري منځونو کې ار اورز امین په جهر لسته کېده لسته کېده لسته کېده نو د دومره غټو غټو صحابه باندې دا مسله څنګه پټه پاتې شو دا خبره سوسواري چې دې صحابه ولې نه وي یا وائل ابن حجر ولې وی چې وخفض بها صوته دې ته پته نه و چې یو ورځ خو نه روزانه به ویل کېده بلکې چرتا دا خامخا په درې ټیمه په زهري منځونو کې ویل کېده روزانه نو بیا په صحیح صحیح احادیثو کې ولې نه راغلي دا چې حدیث چې پای کې هیڅ قسم کلام نه نو دا چې اختلافي شو د صحابه او د زمانه نه نو معلومه شول دا چې دا جهر کوو نو هغه چاغ یو تکتلی دی او چاغ حمل کړی دی په جهر تعلیمی همیشه جهر نه دی شوی په دی او که څوک دا وای نو یو روایت نشي خودلې چې امام او مقتدی ټول به په جهر وایي د مقتدیان مبارک یو حدیث هم زونه شي خود له نبی رسول الله مبارک خدا راځي چې قال امین ورفع بها صوته هشته حدیث خود سه حدیث په سو کو خې چې مقتدیان هم په زور ویلې دي د سه حدیث نشته چې نبی علیہ السلام هم امین ویلې دي او مقتدیان هم ویلې دا سه نشته او که څوک د صحابي اثر پیش کین نو صحابه اثر هم سره مشته چې په پټه باندې وي نو خبره دا ده چې دا مسله اختلافي ده زمون په نسبانه بهتره دا ده چې امین چې ده دا په سر او په پټه باندې چې ده نو هغه بهتر دی صحیح شو خجی امام ترمذی رحمت الله علیه وی د امین معنی دا چې لا تخیب رجاءنا یا الله زمونږ امیدونه چې دنو هغه مخرب او من نقصان کوا مې کما و مننه بهر حال امين د فاتحه په اخر کې ویل سنت خو لکه په پټه باندې او په جهر باندې زمونږ په نس خلاف اوله که څوک حدیث پیشم کی موږ د حدیث نه انکار نکو موږ ویل تطبیق بین روایت دا شو چې موږ پاغي باندې عمل وکړو چې کوم د قران سره موافق البته دا شاپور شیخ صاحب یو خبره مې اوریدا و یو امین بالسر دی یو امین بالجهر دی دریم امین بالشر دی امین بسر د دې قائل دي احناف او حنابلہ او امین بالجهر چې کم دی د دې قائل دي وما د امین بسر چې کم دی نو قائل دي احناف او موالک د امین بالجهر چې دنو قائل دي شوافی او حنابلہ خدریم د امین بل بل بشر امین بشر دی ته وای چې د هغه ایستو قائل نه دی چې کوم ځای کې امین په پټه ویل کېږي او سړی تلار شي او ټول خلک خاموش ولاړ او د پکې چغه کې امین نو بل سړی او تراتاو شي د ولی وی نو په جمعه کې غوبل جوړ شي بل لکه الکه چې کم ځای کې جهر دی الته تم په جهر وایا او چې کم ځای کې اخفاء ده الته تم په پټ وایا نو ګورا کتا ته یو سیس خمخ کاری خود شر د پاره چې دنه تبل ځکه مو وایا چې ستاسو وړي خبره نه غټ شر جوړ نشي بعض ښه کارونه بخاری کې راغلي دي لکه دا خو ستاسو په نسبت غواړي ټول دنیا خلکو په نسبت نه لیکنه خو ښه کارونه پیغمبر علی السلام په بعض وخت کې نه دي کړی دی وجنه چې خلکو کې شر را نشي خانه کعبه حضرت عائشه ته وی کدا خلق نوې نوې مسلمان شوه نوې نو ما به د خانه کعبه ورانه کړې و د ابراهیم علی السلام په نقشه به جوړه کړې و دا غي نقشه دا و چې دوه دروازې وي او په یو دروازه به خلق دنه کېدل او په بل باندې به بار کېدل خو قریش سره بیا پیسې نه وینو ختیمه اعتبار ته یو دروازه ولا جوړه کړو هغه موچتا مکه چې فتح شو نو نبی علیہ السلام یې کدا خلک نوې نوې مسلمان شوه او دوی برا پس بیا خبرې کوي اعتراضونه وکړي نو ما به د خانه کعبه ورانه کړې و او د ابراهیم علی السلام په نقشه به مې جوړه کړې و ختیم به مې پکې دلانه کړو دو دروازې به مې ولا لګولې وي په یو به خلک دنه کېدو په بل به بار کېده خدا سي نکوم ځکه چې دا خلک به بیا نور نور خبرې جوړې کی امام بخاری په باب قائم کړی دی چې باب دې په بیان د پر خودو د باز خکارونو کې د خلکو د وزنا چې شر په کې جوړ نشي نو کته ته خون خکاری خو چې شر جوړیږي نو هغه ځای کې شر نه داخله چې تاسو کې په پټه وې ځکه په پټه وې چې ګناه خو نه د غیر مقلدین مو چې جایز ده دا امین دومره اهمه مسله نه ده کوم موږ کې ونه ویل شو موږ شو صرف چې دنه سنت پاتې شو که په جهر دی وي مو شموس په نه پاسې دی ګیند لحناب که په پټم دی وي نو دانه وی چې ګنې تا مونږ نه شو هغه هم دا منی چې مونږ شوی دی نو چې شوی دی نو دومره وسیع مسله د صحت تر سوال چې ته په احساس جنگ شروع کې او فساد شروع کې او چاته يهودي او چاته نصراني او تاسو باندې يمين بدلېږي نو دا خبره مبزي ال النزاع جوړيږي نو دا پکار نه دي نو امین زمنګ مذهب دا دی چې په پټه ویل بهتر دی صحیح شو خا اول سر ته صرف معنی ته وګورئ بسم الله الرحمن الرحیم په امداد د نوم د الله دا سه الله چې عام مهربان او خاص مهربان دی زه شروع کوم الحمد لله رب العالمین ټول مناسب صفاتونه د خدای توب خاص الله د پاره دي چې پالون کې د ټولو مخلوقاتو دی الرحمن الرحیم عام مهربان او خاص مهربان دی مالک یوم الدین اختیارمند دی درجه د جزا او د سزا غیر المغضوب علیهم چې نه ده نه دی هغه خلک چې غضب کړی شوی دی په هغه ولا الضالین او نه دی گمراهان امین الله زموږ د دعا قبول کړي واخر دعوانا الحمدلله الحمدلله